وقار او دیانت نښه ده. په کلي او اولس کې یوازې د ټولنې تر ټولو معزز او موقر خلک سپینې پګړۍ پر سر کوي. دیني عالمان، ملا امامان، سپین ږیري، حاجیان او صوفیان د سپینو پګړیو لایق بلل کېږي. حتی عادي طالبان هم سپینې پګړۍ نه تړي. یوازې هغه وخت چې یو طالب د علمي سفر وروستي منزل ته ورسېږي، مروج علوم او فنون خلاص کړي، د احادیثو دوره پای ته ورسوي، نو بیا ورته شیوخ او مشران علماء کرام د تبرک لپاره سپینه پګړۍ پر سر اوږدي. د فراغت پګړۍ تړل یا دستاربندي د دیني علومو هغه اختتامي مراسم دي لکه د پوهنتوني محصلانو اختتامي مراسم هغه چې فارغ محصلین په کې چپنې او ځانګړې خولۍ پر سر کوي او له یو عالم هیلو او خوښیو سره د خپل علمي سفر یوه مهمه مرحله پای ته رسوي. له یوه محصل او طالب سره شاید تر ټولو ستر ظلم او جفا دا وي چې د خپل ژوند په همدې هیجاني او روح پارونکې ورځ، د فراغت په ورځ یې ژوند ته د پای ټکی کېښودل شي. زموږ هېواد چې تاریخ یې په ترخو حادثو او فجایعو ډک دی، تر اوسه مو پکې د داسې ستر او بوږنوونکي ظلم بېلګه نه درلوده. مګر دا د مفکر او مفشن د واکمنۍ پایلې دي چې دغسې دردونکې او زړه ته نه لوېدونکې غمیزه مو هم پکې ولیده. د افغانستان له شمال کندوز ولایت څخه موثق خبرونه وايي چې پرون غرمه مهال د دې ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د دوتاڼو بازار ته نږدې د ګوجرو د اخندزاده صاحب پر مدرسه دارالعلوم هاشمیه کې د ګڼ شمېر دیني طالب العلمانو او حافظانو د دستارې فضیلت د تړلو جلسه جوړه شوې وه. د شاوخوا سیمې ګڼ مدرسین، علما، شیوخ او ملا امامان غونډې ته راغلي وو. په جلسه کې د علم فضائل بیانېدل او د قال الله او قال الرسول په زمزمو سره اولس ته دیني هدایات وړاندې کېدل. د فارغو طالب العلمانو، خپلوانو، والدینو او اقاربو له یوه دنیا هیلو او خوښیو سره د خپلو زامنو او وروڼو د فراغت مراسم لمانځل. هغوی ته یې ګلپوش موټرونه، د غاړې هارونه او د تبریکې بینرونه برابر کړي وو چې یو ناڅاپه د شنه اسمان افق تندریز شو، تورې خونړۍ چورلکې په هوا کې راښکاره شوې او د جلسې سیمې ته په رسېدو یې پر عامو بې دفاع خلکو بې درېغه بمبار پیل کړ. تاسو تصور وکړئ چې په سپین پګړیو عالمانو د تورو چورلکو د بمبار په مهال به په جلسه ګاه کې څه پېښ شوي وي؟ څومره سپینې پکړۍ به په وینو کې شټېدلې وي څومره دنګې او سپین لباسه ځوانۍ به رانړېدلې وي او څومره له قرآن او صحیح البخاري نه ډکې سینې به د چورلکو د شلیک په مرمیو غلبیل شوې وي که د اسلام او مسلمانۍ تاریخ یوې خواته کېږدو آیا د کفر په تاریخ کې مو تر اوسه د داسې ظلم بېلګه لیدلې ده آیا تر اوسه اسرائیل و یهودانو د فلسطیني طالب العلمانو د فراغت په کومه غونډه بمبار کړی دی ایا د استعمار په کلونو کې غاصبو اشغالګرو په کوم اسلامي هېواد کې د مسلمانانو د کومې داسې مذهبي غونډې تر دې حده توهین کړی دی؟ نه پوهېږو دغه خنځیرزړی مفکر د کومو عقدو او کینو ګوډی دی چې په دې مسلمان بېچاره ولس یې زړه نه سړېږي او په مختلف النوع ظلمونو او وحشتونو یې وژني؟ درد ورکوي او د غمونو داستان یې اوږدوي. په کندوز کې د سپین پکړیو طالب العلمانو د فراغت پر غونډه د تورو چورلکو د برید د تلفاتو په اړه تر اوسه وروستۍ شمېرې نه دي معلومې. اکثره رسنۍ وايي چې تر شپېتو تنو زیات کسان چې ټول یې نوي ځوان طالب العلمان، سپین ږیري، مدرسین او د هغوی متعلقین ولسي خلک دي، په شهادت رسول شوي دي. د کره معلوماتو له مخې په بمبار کې تر سل تنه زیات ولسي خلک ټپیان شوي هم دي. ما ویل په سر به سپین دستار وتړم د بګړۍ ول به مې تر کوره یوسم.